هدى للمتقين الحمدلله مفسر فارغ شو ذالک الكتاب د تحقیق نو شروع کې په هدل للمتقین هدل للمتقین کې بده او درې بحث کې ان شاء الله اول بحث په هدن کې کوي چې د هدایت معنا سره ځم بحث په متقین کې کوي چې متقین څه ته وایي او د دې مجرد سری د دې بحث پکې او درم بیا ترکیب مسلسل بکې د ټولو جملو ترکیب بکې یو عجیب طریقې سره ودې سم کوي بیا ترکیب مهم کوي اول نه مسله هدل للمتقین کې دا درې بحث به کوي نو اول دا هدن نه دی فرمایي يهديهم الى الحق اشاره کوي د خبره ته چې دا هدن مصدر دی ادا مصدر مبني للفاعل دی نو ځکه تعبیر په چا سره وکړه په مضارع سره وکړه نو يهديهم یعنی هدل للمتقین یعنی هادل للمتقین ا تعبیر په يهديهم سره وکړه مضارع سره دوی اشاره کوي دی ته چې دې کې دوام ته اشاره ده ځکه مضارع کې دوام یې کنه نو يهديهم کې څه وکړه اشاره ول هدا فی الاصل مصدر هدا په اصل کې مصدر دی د د هدا لپاره داغه وضاحت کې ودا په اصل کې څه شی دی هغه مصدر دی او د څه مصدر د کس سورا لکه د شپې تک سورا توقع دا دواړه چې مصدر دی نو دوه مثالونه راوړي اشاره کوي یو خبره ته هغه دا چې سني وخت کې ویلې شوی دی چې دا مصدر د سیبه نه دار نه کړلی چې مصدر چې مضموم الفای مضموم الفای نو هغه د څه کلمه مصدر قائم مقام مصدری خو مصدر نشی راتلل او کله کله وای چې نه وای چې ناقص نو بیا مصدر راتلی شي مضموم الفا چې ناقصي نو بیا سره راتلی شي مصدر راتلی شي نو د سیبه کلام په دې کې استراب دی پکې نو د دې استراب د دفید پر علامه مصطف راغې دوه مثالونه ذکر کړ چې نه نه راتلی شي یو لکه سورا او بل لکه شیشه توقع نو سورا د شپې تک ته وي توقا ډېر تقوا داري او فرزګاري ته وي نو وی راتلی شي دا مسله ختمه شو ومعناه الدلاله غرض د مفسر د دې عبارت نه هدایت معنا غاني کوي نو د هدایت دوه معنا غاني دي یو د هدایت معنا د دلالت دلالت راه نموده نه دلالت علی الطريق دا معنا د اهل سنت تخلی زم معنا د دې د الدلاله الموصله الى البغي هغه دلالت چې هغه موصلي سړی رسي الى البغي مطلوب او مقصود ته نو د دې دوه معناګانې دي دا ولا معنا اهل سنت والجماعت کوي او دا معنا صحیح ذکر چې دا معنا لغوي دا او معنا لغوي د شی معنا حقيقي وي نو دا دلالت معنا د هدایت معنا حقيقي ده او معنا حقيقي معنا اصلي وي نو دغه معنا اصلي ده او سو کوئی معتزله دي هغه وینه د هدایت معنا د الدلال هغه دلالت چې هغه موصل للبغي سره مطلوب ترسي د مطلوب خبره پکې شته دوی په خپل موقف باندې دوه دلایل وي یو دلیل دا وای چې په قران کې الله تعالی هدایت د دلالت مقابل ذکر کړل الله فرمای لا علی هدن او فی ضلال مبین تدی ته وای چې منګه تاسو کې یو په هدایت یو یا په گمراهی څه کې یو ښکار کیو نو لا علی هدن او فی ضلال مبین کې دا ضلال د هدایت مقابل لاغل دی دا دلالت د چا مقابل لاغلې دی د هدایت مقابل لاغلې چې د هدایت مقابل لاغلې دا یو دلیل وي دویم دلیل غیر ځان د پاره مهدی وي مهدی به هغه کس ته وي چې هغه مهدی هغه کس ته وي هغه مطلوب طرف ته رسیدلې مهدی هغه کس ته وي ها چې هغه مطلوب ته رسیدلې نو چې مهدی اسم فاعل نه او مشتقر هغه دې ته و چې مطلوب ته رسیدلې نو د دې چې کومه مبدا د هدایت نو هغه کې به هم د مطلوب ته رسیدلې احتمال تاسو پوه شئ دا څه دلیل وي خدا دواره دلیل کمزوري دي اول دلیل ځکه کمزور دی و یدا الله بندا زه په هغه هدایت کې بحث کوم چې هغه متعدی دی یو هغه هدایت ته چې لازمی دی یو هغه هدایت ته چې هغه څه شعر متعدی بل تلار خودل نو زه په هغه هدایت کې بحث کوم چې هغه څه شعر متعدی او تا خو ماته چې کوم هدایت مقابل د دلال ذکر دی مقابل د چا ذکر دی د دلال نو دا خو هدایت په معنی لازمی دی نو دا لازمی دی او زم په چا کې بحث کوم په متعدی کې بحث کوم نو دا دی یو نقصان دویم نقصان دی دار تا ته څوک و چې دلالت عدم ایصال عدم اصول ته وای دلالت ویل کېږي عدول ته دلالت چاته ویل کېږي او دا نه رسیدل ور سره لازم دی دا نه رسیدل ور سره سری لازم دی او لازم کله د ملزوم نه عامي لازم کله کله د ملزوم دا نه رسیدل مطلوب ته وتسری دا ور سره لازم دي او لازم کله مساوی او لازم کله سی عامی د ملزوم نه لازم کله سی مساوی او کله عامی رچانه د ملزوم نه نو سو جواب شو یو جواب دا په کوم هدایت کې بحث دا لازمی ذکر کا دویم جواب دا یو جواب او دویم جواب دا په معنا د چا سره دی دا بل شی ور سره څه شی د لازم وقیل ویل شری چې دلالت موصله ال البغیت وي ځکه دا الله ګرځول له مقابل د دلالت په دې قول د الله کلا علی هدن او فی ضلال مبین نو فی ضلال مبین ولانه لا یقال ادا کرنګ نشي ویلې مهدی مگر کس ته اهتداء ال المطلوب تک ګوره چې داغه اهتدا چاته شي اهتدا چې داغه اهتدا شي لن مطلوب چاته مطلوب ته د دینه ما جواب وکم نه د دینه ما څو نه کو جواب خود دینه ما جواب تاسو کړ هغه دا چې دا مهدی چا کتوي چې اهتدا مطلوب ته شي نو دا خبره دا د معونت د د قرینې نه معلومیږي د قرینه د مدح نه معلومیږي دا قرینه نه چانه نو د مشتقی اطلاق په هغه چا کیږي چې مطلوب ته رسیدلې دا د مدح نه ته چې داغه صفت کې خو به کوي چې مطلوب ته رسیدلې کنه خدا خو په دې دلالت نه کوي چې د دې معنی اعتبار په مشتقی کې وشو نو په مبدا کې هم د دې اعتباري دا خو په دې دلالت نه کوي چې په چا کې هم دا اعتباري په مبدا کې دا خو په مشتقی کې وشو نو دا خو دلالت نه کوي چې دا اعتبار دې په کوم ځای کې هم وي په مبدا کې و اختصاصه بالمتقین غرض دا نو مصنف د پر سوال لاغه ده چې دلته کې دا خبره ذکر شو چې دا قران هدایت ته د نیکانو د پاره نو سوال دار په کار خدا و چې راځي د پاره هدایت دی دا د نیکانو تخصیص ولې وشو نو دوی دا قران هدایت ته د متقینو د پاره لئنهم المهتدون به ځکه دی خلکو په لار مونږ کړل او دی خلکو په پیدا غستل ده اگر که دلالت د دې قران هغه عام دی هر ناظر او مسلمان ته اے مولانا قران په اعتبار د چا سره د دلالت علی الهدایت سره عام دی هر چاته ځکه قران کې راځي هدن للناس هدن للناس قران هدایت تر خلقو د پاره خو چون کې فایده په دې متقیان واغس تر بل چانه دا غستې نو د دې وجنه اختصاص د چا سره شو د متقیان دی منتفعون دی پیدا غستون کې به نسبه په دل بنسبه په دلایل د دې اگر که دلالت د دې د قران هغه عام دی لكل ناظر هر ناظر ته شامل له من مسلم و کافر هغه هم مسلمان او کافری و بهذا الاعتبار په دې اعتبار سره قال ویلی دي هدل للناس الله ته هدل للناس ویلی او لانه یاد دې د وجنه یاد د دې وجنه اول مولانا دا اول جواب داو که کنه چې هغه متقین نه مراد څوک مراد دي هغه مخ کنه التر هدایت نه مراد هغه مطلق دلالت هغه مطلق دلالت خو خاص نه کنه پچا پوری په متقینو پوری خاص نه پچا پوری نو الته کې د هدایت نه مراد مطلق دلالت او مطلق دلالت خو خاص نه پچا پوری په متقینو پوری نو د متقینو ذکر والے وشو نو د جوابو کې چې متقینو ذکر ذکر وشو کنه چې فائدہ دی ماغیا غفله ٹھیک شو کنه او دا اوس جواب کیږي او لانه لا ينتفع دا جواب کیږي دا جواب ثانی دی خدا جواب ثانی په دې اعتبار سره دی چې دلالت نه مراد د دلالت نه مراد د دلالت نه مراد خو څه شی دی هدایت مطلق دلالت ته وایي خو د نیکانو نه مراد هغه کسان دي چې شرک نه کړي د نیکانو نه مراد هغه کسان دي چې صحیح نه کړي شرک نه کړي او یا د دې د وجنه چې فایده نه رسی په تعامل فيه پدې کې الا مگر منا اکستا فقال العقل چې عقل خالص کړي واستعملوا هغه مستعمل کړي په تدبر د آیاتونو کې نو مولانا حاصل له کلام دار ګوره خبر در باندې رانی شي حاصل له کلام دار چې هغه مخ کې ځکه هدایت مطلق دلالت ته وای کنه اخو عام دی هر چاته شامل دی کنه خو مراد د متقین عکسو چې هغه بالفعل متقی نه ها خو مشارف لتقوا یعنی تقوا ته نږدې او تقوا غواړي هغه هغه جوابونه فائدت یې ما غشاني سره اخلي بل نشه او دی دویم طریقې سره ولې انه سره مراد دار چې متقین عکس ته چغه بری د شرک نه هغه مشرک او شرک او دا چیزونه نه خپویا سمجدار کسي او تدبر او نظر کوي په آیاتونو کې وغیرہ وغیرہ نو د دې خلکو لپاره دا هدایت ته معنی دار چې دا صحتمن خلق دی دا څنګه خلق دی صحتمن خلق دی نو چې دا صحتمن خلق دی نو دې ته دغه شی پیدا ورکړي ډیر کړه ته او کس صحتمنی نو صحتمن کس که غوړي خوري خیر دی ولې چې مریض غوړي خوري نو هغه خو بد راځي سینه یې خرابوي کنه نو دې جواب د مخکې جواب کې دا فرق دی چې تر متقین مراد ما یقول او دلته کې متقین مراد چې بالفعل متقی نو دا صحتمن کس ته وي صحتمن کس ته مضبوطه غذا نه ده قوي او مضبوطه غذا پیدا ورکړي نو د دې جواب د مخکې جواب په منځ کې دا غته شو پوه شئ په کنه ولا يكتم ما فيه من المجمل تر غرض د فرض سوال نه حاصل د سوال دار چې ته قران هدایت نه هدایت په خاله شي چې خلک په معنا پیږي ټول قران بالا هدایت شي چې خلک په څه باندې پیږي په معنا ا د ټول قران په معنا خو خلک نه پیږي ځکه په قران کریم کې خو مجمل متشابه هم دي کنه نو دې به څنګه هدایت شي نو د دې دوه جواب دي یو جواب شوافه ور کوي اذن جواب د دې منګ ورکو شوافه دا جواب ورکړي چې نه ولې درې مقحروف مقطعات په دې متشابهات باندې علما پويږي کنه وما علم تعويله الا الله ور الا الله والراسخون دواړه په پويږي نو دا خو بس هدايت شو کنه چې په معنا خلک پويږي خو څه شو کنه هدايت امنګ وایو چې نه نه پويږي خو کته بیا وای چې هدایت نشو ولې هدایت نشو الله تعالی د دې په ذریعه باندې په خلکو ابتلا کې ازمایښت عالم ته وای چې زه ته مخکلات شنه شتلې جاهل ته دې دې پورې خورا سکنه نو په دې کې بلا نور زیات سری د هدایت لپاره ډېر زیاتې طریقې دي اما کې چې کم ذکر شو چې ګوره دې کې دې ته اشاره کېدې شي دې ته کېدې شي دې ته کېدې شي نو بهرحال دا د هدایت نه خارج کېدل نه شي نه زمون په مسلک باندې او نه د قد حنا پیدا کې ما فيه هغه چې دې کې د مجمل متشابه نه فی کونه هدن هدن په کېدل د دې کې چې دار هدایت شي لما د دې وجنه لا فق دا نه جدا کیږي د بیان د تعین المراد من هددنا دا نه جدا کیږي د بیان د تعین المراد من هدد څه مطلب دا په مسلک د شوافیو شوافی خو وای کنه چې په دې باندې خلک پویږي په راسخون په پویږي کنه ازمن په مسلک باندې بیا جواب دا شي چې ټیک ته چې په دې بدی سوق نه پویږي خو نور ډېری وجه چا پکې تشته هدایت ورکې شته نو ټول قران کریم څه شې شو هدایت متقی اسم فاعل دی من قولهم د دې قول نه مجرد راو باسي وقاه فتق او اصل د دې ایو تاکاو نو دا افتعال نه ادا قانون دی چې د وو نه ما قبل هغه چې کسری قانون دی آی کې نه به بدلیږي پتا هر تا دو تاګان رالی په یو بل کې ادغام او شنست نه جوړ شو هغه فتق نو بس متقی ته جوړ شو وقایت ته وي فرت سیانت ډیر حفاظت ته وي په ورته شریعت کې څه ته وي دا نوم دا غچاره چې سړی ځان بچ کې عامه دا غینا چې هغه ضرر ورته رسي په آخرت په آخرت کې کم شي په آخرت کې سړی ته ضرر رسي او دا غیر ځان بچ کې دي ته متقی وي د دې درې مرتبه دي اوله مرتبه دا چې د عذاب مخلد نه سړی بچ شي اخو په دې بچ کېږي چې سړی شرک نه کی لکه دې آیات شریف کې ریوال زما هم کلمات التقوا موږ لازم کوال زما هم موږ لازم کړل د خلکو سره کلمه تقوا چې کلمه توحید ده قرینه دار چې د خلکو سره موږ لازم کړل کلمه را تقوا یعنی کلمه را توحید په دې سره بدی د عذاب مخلد نسی شي شي بچ شي او دویم تجنب د ان کل مدار شینه چې سړی ګناګاری هغه فعل یو کسی شي ترکی چې فعل ګناګاری لکه زنا او چې ترکی ګناګاری لکه فرض پری دي حتی صغائر عند قوم پریز دی او قوم دا عند قوم وی اشاره او کدو مسلکونو ته یو مسلک د متکلمینو دی یو د غیر متکلمینو دی مسلک د متکلمینو دار حتی چې صغایرم پری دی عند قوم پنیز دچا نو هغه وی چې دا تقوا دي ته چې سره صغایرم نه کوي تقوا دي ته چې سره صغایر او کبایر دواړه نه کوي یو قول دار کنه زم قول دار لیکن په دې باندې یو سوال ازم قول دار چې صغایر کوي خیر دی خو چې تجنب عن الکبائر کې یعنی کبائر نه کېدا مسلک د چاره د معتزله و دی نو دا متکلمینو باندې دا سوال نه چې متقی دي ته چې نه صغیر کې نه کبایر کې بیا خو پکار دار دا وې د پیغمبرانو د خو صغیر صادریدلې شي کنه نو بیا پکار دار چې اطلاق د اسم د متقی پاغي ونی شي بیا پکار دار چې اطلاق د اسم د متقی په هغه باندې نو دی وې حتی چې صغیر ما عیندا قوم په مسلک د چا باندې دا به ان شاء الله اته شرقایت کې ویل لري شه الله یا سم معاف کولې شي خود توبه به ته مباسي سره بس توبه به ته نه مباسي ضروری ده چې کبایر نه کې صغیر به الله سم معاف کوي دا خبره ضروری بهرحال دا اند قومین کې متکلمین او مسلک هغه ذوق ته اشاره وکړه کنه چې متقی د پاره دی وي صغیر بم نه کنه بیا په کار دار چې پیغمبران څه نشي متقیان ځکه وي دا غي نه څه صادریږي صغیر او کدا هغه چې مسلک واخلې چې نه صغیر صادریږي او نه ته نه ځه کبایر نه بیا به ټیک شي ها وهو المتعارف دا متعارف ته په سم د تقوا سره په شریعت کې او دا که مقصود دی په دې قول الله تعالی سره که اهل قرآ ایمان راوړي او تقوا او والثالثه درېمه مرتبه دار اي استنزه چا یو سړی ځان لري چې هم دا چیزونه نه چې مشغوله کوي سر او د روح عن الحق د حق نه ويتبتل الیه انقطاع کی الله تعالی ته بشراشری یعنی بجمیعه ادي ته ویل کی کی تقوا حقیقی چې مطلوب ده په دې قول د الله تعالی سره واتقوا الله حق تقاته او یریږي د الله تعالی نه حق تقاته په حق یری سره د الله نه یریږي نو مراد دلته کې حق تقوا خو هم دې ته وینو الهکا حق تقوا تقوا مخکې کمانا والے ایت خو حق نه وای دا حق ته کې سره ولې زیات شو خو اشاره شو دې ته چې دا مرتبه څه شرط ثالثه دا هغه مرتبه را کنه چې دا مرتبه یې ساری الله ټول چیزونه دې پریخي دي الله جل جلاله تر ځان متوجه کړل دغه تقوا حقيقي ده تفسیر شوی د هدل للمتقین علی الاوجه الثلاثه باوجه الثلاثه باندې قران هدایت ته للمتقین د متقینو د پر هغه ولا معنا ما غسته چې ولا معنا کوم چې شرک څوک نه کوي زه معنا کوم ځمه معنا هغه ځمه معنا دا و چې یو سړی د هر ګناه د شینه فعل او کتر کی ذات ساتي داغه د پر قران هدایت ته او درې و معنا کوم چې بالکل الله تعالی ته من کل جو متوجه شي د الله نه غیر هغه ټول پریخي د الله نه غیر ټول درک کړي نو دا غي د پاره قران هدایت ته دلته تقوا د درې واړه معنا غانې غستل کیږي وصلی الله تعالی